اې رسوله! خلکو ته ووایه، که تاسو په رښتیا الله سره مینه کوئ نو زما خبره منئ، الله به هم درسره مینه وکړي او ګناهونه به مو در وبخښي او الله بخښونکی ډیر مهربان دی. د نن ورځې خبرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د نورستان ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې څلور پوستې پتحه تر دولسو تنو زیات عسکر وژل شوي او څلور تنه پولیس یې ژوندي نیول شوي دي د خوست ولایت په صبرویو کې د کمپاین وحشیانو چاپه کې ملکیانو ته دروند زیان اړولی د فاریاب ولایت په شیرین تګاب کې شپږ کمانډو عسکر او اربکیان قتل څلور تنه نور ژوبل شول د بغلان ولایت په پل خمري کې ټانګ ویجاړ څلور تنه عسکر ووژل شول ساتو څو چې وي ژوندون زمون تابت لازا ساتو څو چې وي ژوندون زمون تابت لازا ساتو څو چې وي ژوندون زمون ستا تاریخ بیا ساتو څو چې وي ژوندون زمون د اجري ادارې په هغو عسکرو درانه بریدونه ترسره شول چې غوښتل یې د انتخاباتي کمپاین پرسونل او صندوقونه انتقال کړي. د مجاهدینو لخوا ترسره شوي دغه برید کې دښمن ته ګڼ زیان رسېدلی چې د دوولسو وژل شویو جسدونه د جګړې په ډګر پراته دي. همداراز د یاد ولایت د کامدېش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د برګمټال پر عمومي لاره مجاهدینو د دښمن په اوو پوستو عملیات ترسره کړل، د دغو بریالیو بریدونو په ترڅ کې د دښمن څلور پوستې په کامله توګه فتحه، دوه تنه مزدور پولیس مړه او څلور تنه ژوندي ونیول شول. په دې سربېره زیاته اندازه وسلې او مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلل، په پاتو پوستو اوس هم جنګ روان دی. د خوست ولایت صبروي ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ګوډاګي ادارې د کمباین ځناور خصلت عسکرو د بېګناه خلکو په کورونو باندې چاپه وهلې پنځه کورونه یې د بمونو په واسطه الوځولي د عامو کلیوالو په کورونو کې ولاړ موټر او موټر سایکلونه سوځولي او ولسي خلک سپینږیري او زنانه یې ځورولي او ویرولي دي همداراز د یاد ولایت په مرکز کې د کمپاین په عسکرو برید یو عسکر وژلی دی د فاریاب ولایت د شیرنتګاب ولسوالۍ اړوند د کوه سیاد په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې په مزدور دښمن وسلوال برید ترسره شو برید چې دوه ساعتونه یې دوام وکړ په پا پایله کې شپږ تنه کمانډوي عسکر د مزدوري اردو عسکر او اربکیان قتل څلور تنه نور ژوبل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د یکه پسته په سیمه کې پرون غرمه دولس بجې د ماین په چاودنه کې یو تن مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو د بغلان ولایت پل خمري ولسوالۍ اړوند د کابل مزار په لویه لاره د اجري اردو په ټانګ د ماین زوروره چاودنه وشوه چې له امله د دښمن ټانګ په بشپړ ډول تخریب او د اپراسیون د امیر په ګډون څلور تنه مزدور اسکر پکې ووژل شول همداراز د یاد ولایت د تالاو برپک ولسوالۍ په ودانۍ راکټي برید ترسره شو چې له امله د ولسوالۍ کې دننه د دښمن یو موټر تخریب او دوه تنه مزدور عسکر ووژل شول. همداراز په بلخ ولایت کې د اربکي قومندان حاجي بشیر په پوسته برید ترسره شو. په ترسره شوي دغه برید کې اربکی قومندان سهارګل ژوبل او یوه پوسته فتح شوه. تېره ورځ سهار اووه بجې یاده سیمه کې په هغو اربکیانو د ماین غبرګې چاودنې ترسره شوې چې د فتح شوې پوستې د بیرته نیولو په موخه سیمې ته روان ول. دغو چاودنو کې دوه تنه شریر اربکیان قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د یاد ولایت د خاص بلخ ولسوالۍ اړوند کټه خیلو سیمه کې تېره شپه لس بجې مجاهدینو د حکیم په نوم د اربکي قومندان پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره کړ. په ترسره شوي دغه برید کې د غلامي ادارې دوه تنه اربکیان ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز د یاد ولایت د شورتپې ولسوالۍ اړوند چوباش سیمه کې د غلامي اردو یو ټانګ په ماین والوځول شو د مجاهدینو لخوا د وار له مخه ځای پر ځای شوي ماین دغه چاودنه کې د دښمن ټانګ تخریب او پکې سپاره ګوډاګیان مړه او ژوبل شول د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د لوی منده په سیمه کې د مزدور اردو په پلې ګزمه د خرڅ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې پکې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شو همداراز پر نورو مزدور عسکرو د دراسکوپ په مټ بریدونه ترسره شول چې پکې دوه تنه نور عسکر هم وویشتل شول د یو بل خبر له مخې پرون غرمه یولس بجې د همدې ولسوالۍ د ډبرو کل په سیمه کې په پوسته د دراسکو په مټ برید ترسره شو چې پکې یو تن مزدور عسکر وویشتل شو مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د یاد ولایت په ناوه کې یو مزدور عسکر ووژل شو. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ پرون ماسپښین درې بجې د هوان په مټ برید ترسره شو. د هوان مرمۍ په هغه قرارګاه چې مزدور دښمن یې د ولسوالۍ د مرکز په توګه معرفي کوي، دننه په نښه شوي هدفونو لګیدلي چي له امله یې دښمن ته تلفات اوښتي. مزدور دښمن له هوانونو لګیدو سره سم له قرارګاه شوبلي را وایستې چي یوه شوبله یې د خښکلای شوي ماین په مټ ویجاړه او پکي سپاره مزدور عسکرو ته مرګي ژوبله واوښته. همداراز داید ولایت د نیش ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د نیازو قومندان سرای، مرکنډۍ او غویمتان په سیمو کي ګډ دښمن بیګا شپه د چورلکو په مټ راښکته شول همداراز د یادې ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د مرکنډۍ په سیمه کې په هغو یرغلګرو او مزدور عسکرو د یوه چارج کړای شوي سرای په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چې دوی پکې راټول شول د چاودنې له امله دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې د دښمن د ټوپکونو او د بدن د غوښو ټوټې دوربینان او نور سامانونه پاتې شوي دي دښمن وروسته په سیمه کې سخته بمباري هم کړې خو لله الحمد چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ په مرکز کې په دوو جلا بریدونو کې چې یو د مزدور اربکیانو په پوسته او بل په پیاده اربکیانو ترسره شو، څلور تنه شریر اربکیان ټپیان شول. د پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند زړې کلا سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د مجاهدینو لخوا وسلوال برید ترسره شو د راپورونو له مخې دغه برید کې د اربکیانو مهم قومندان باجیګل ژوبل شو او نور زیان په اړه یې تر اوسه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د ننګرهار ولایت مهمندرې ولسوالۍ اړوند ګردي غوث سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په رینجر موټر تکتیکي چاودنه وشوه. د ماین په دغه چاودنه کې د دښمن رینجر تخریب شوی او دوه تنه مزدور عسکر پکې ټپیان دي. د پکتیا ولایت له جمنګل ولسوالۍ کې د رسول خان ولد پیروز خان په نوم یو تن پولیس د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. د فراه ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د شمالګاه په سیمه کې تېره ورځ مازیګر مهال په جلا پیښو کې د مزدور ادارې یو تن د غوښې رسولو او یو د شرابو رسولو قراردادیان د مجاهدینو له لوري ووژل شول د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ مجاهدینو د ولسوالۍ په مرکز د هوان په مټ بریدونه وکړل د راپورونو له مخې توغول شوې مرمۍ په ټاکلي هدف لګېدلې دي چې له امله یې په نور زیان سربېره څلور تنه مزدور عسکر مرګوني ټپیان دي. د لوګر ولایت په څرخ کې یو مزدور عسکر ووژل شو او په هرات ولایت کې پر شوبله برید یو عسکر ژوبل شو. د بادغیس ولایت په مقر ولسوالۍ کې په پوسته د برید له امله یو مزدور عسکر ویشتل شوی او وروستی خبر دا چې په کاپیسا ولایت کې د جاسوسي شبکې غړی لطف الله ووژل شو. د خبرونو پای قلموالو او ټولو اغیز لرونکو شخصیتونو باندې ژغ کوي چې په دې تاریخي پړاو کې خپل مسولیت ادا کاندي د ولس ځوان نسل دی د اشغالګرو له گمراه کوونکو د سیسو خبر کړي ترڅو ځان ترې وساتي خپل دینی کلتوري اصالت او سوچه فرهنګ د نوي نسل ته تشریح کړي او د پردي بدمرغه فرهنګ بدی دی ورته بیان کړي د نړۍ د زبرځواک امریکا پوځي، سیاسي، مالي او هر اړخیز ملاتړ یې له ځان سره درلود. په همدې خاطر یې بې شمېره افغانانو ته د سر او خپل ځان ته مالي زیانونه ورسول. په سلګونو افغانان د دغه انتخابي فساد قرباني شول. خو له دې هر څه سره سره د یادو ټاکنو په اړه د امریکایي ټولنې برداشت داسې و چې له سره تر نوکه یې له درغلیو، فساد او ناکامیو ډکه پروسه وګڼله. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې یې په لومړۍ ورځ د انتخاباتو په اړه داسې ولیکل، د افغانستان پارلماني انتخاباتو په اړه دونه ویلی شو چې بس وشول. له دې ورهاخوا دا انتخابات نه بلکې فقط او فقط ګډوډي او بېنظمي وه. د هغو ناقانونه کړنو جزئیات چې د ټاکنو پر مهال ترسره شوي او امریکایي رسنیو، مدني بنسټونو، سیاسي ګوندونو، نوماندانو او عامو خلکو رابرسېره کړي بې شمېره دي او تازه د رسنیو پر مخ لا هم راسپړل کیږي. یادې امریکایي ورځپاڼې ویلي، خلک د رایې ورکولو لپاره را ونه وتل. د مثال په توګه د کابل په یوه مرکز کې پنځه زره کسان ثبت ول، مګر فقط سل تنه خلکو رایه ورکړه او لږ خلک چې را ووتل هغوی د ګډوډۍ له امله بېزاره شول او ناامیده خپلو کورونو ته ولاړل. هغوی وویل چې په مرکزونو کې بې نظمي او ګډوډي وه، د رایو صندوقونه ورک وو، د نومونو لیستونه غلط ول او د بایومټریک ماشینونه ناسم وو. ورځپاڼې ولیکل، بلخوا د هېواد په ګوټ ګوټ کې د طالبانو له لوري بریدونه، چاودنې دومره زیاتې وې چې ډیر لوی اکثریت خلکو یې له ډاره انتخابات له یوه مخه ترک کړل. په ټول هیواد کې تر دوه سوه زیاتې حملې ثبت شوې. په کابل کې اکثره لویې لارې بندې وې، بازارونه او سړکان عموما تش وو. بلې امریکایي رسنۍ نیویارک ټایمز د ټاکنو په لومړۍ ورځ ولیکل، تر دوه سوه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. نږدې څلوېښت سلنه انتخابي مرکزونه بند پاتې شول. دا او دې ته ورته نورو مشکلاتو د انتخاباتو مشروعیت په کلي توګه تر سوال لاندې راوستی. امریکايي رسنۍ وايي، دا پنځم ځل ټولټاکنې دي چې ترسره کېږي، خو هر ځل پر دغې پروسې باندې قریب تر یو میلیارد ډالر زیات مصرف راځي، مګر بیا هم د ټاکنو پروسه په سلو کې اتیا سلنه تقلبي وي. د همدې غربي رسنیو په وینا، اکثریت افغانان پر دغه تقلبي ټاکنو باور نه لري. دا ډول ټاکنې د افغان معضلې حل نه ګڼي. دا چې له یوه اړخه هیواد اشغال وي د انتخاباتو په څیر پروسې په مستقیم ډول د اشغالګرو له لوري کنټرولیږي د هغوی په فرمایش د هغوی په ډالرو او د هغوی په کوردیناتو ترسره کیږي آیا دا ټاکنې به د افغانانو لپاره کوم منطقي او قانوني مشروعیت ولري که بیا هم فرض کړو چې مشروعیت لري نو آیا په دې تقلبي او له فساده ډکو ټاکنو څنګه د هیواد برخلیک ټاکل کېدای شي هغه چې پر تقلب یې خپل اشغالګر او د هغوی رسنۍ د هغوی حقوقي ادارې ټول ګواهي ورکوي آیا ټاکنې همداسې وي آیا دا ډول جعلي او تزویري برنامې د افغانانو ستونزې ورحل کولای شي حقیقت دا دی چې دا رنګ نامشروع